باب قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها دا فاطمة بنت قيس هدغه چکیما حدیث تاو کیما کسایدو په دغی کیسه کښی چه کیم روایتونه رغلی دی هغه روایتونه امام بخاری صاحب نه دی ذکر کړی ځکه چه هغه د په شرط باندې نه دی پیرا کنه شام سوچ مې دا کنه ځکه امام بخاری صاحب هغه روایتینا چې پیغه شي کیسه د فاطمه بنت قیس رغلی دو روایتینا د نه دي ذکر کړی البته امام مسلم صاحب هغه چې کینده کنه ذکر کړی دي دا سینه روا ذکر کړی وی کنه د هغه په شرط باندې بیرالی بیا حاصل د هغه کیسه دا ده کسه چې دا فاطمه بنت قیس دا ډېر عقل ما شزا وا او ډېر پښدي شزا وا بیا دغه نکاح کړو د ابو عمرو بن حفص سره ابو عمرو بن حفص بیا کدای شي پس واجب ننوي سره فاش ابو عمرو دوا تلو کینه ورکړل دته دا سکه چه ده عبدالله ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بکیر شهدت تیر که کنا دیو تو تا تکلیف نبی ده کچه آسا بسترگ معذورت ده خو کنا نده وینی وادی وی چه کیم ده کنا تکلیف تو تا نوی و بیا چه کلا ده عدد تیر شی بیا متا خبر رو که رسول مراک بتا و فرمیو بار خل ده ده عبدالله ابن ام مکتوم بکیر شهدت یه تیر کلو او چې کله مثلا عادت یې تیر شو رسول مبارک د خبر ورو چې ما عادت یې تیر شو ولا او دا خبر یا ور کړو چه متا خو پیغام ده نکاح دوی کسونه رو کرده یو معاویه ابن ابی سفیان معاویه صاحب او بل ابو جهم صاحب کنه ادیغه متا پیغام ده نکاح رو کرده تو سرانگ مشوره ده چه کیم یو سرا نکاح وکر رسول مبرکنا مشوره وخسته بیا رسول مبرک مشوره هو چې څنګه دنه وخلی مشوره کنه خامخ امانت وی کنه صحیح مشوره ور کوي کنه خیانت ونه کې په مشوره شي کنه بیا رسول مبرک دا فرمیل چې داستو چه دا ابو جهم صدا کنا ده سر خمونه کاخ زکنا ده تا خوش چه دا خو صح کرنوک تار وقتی تنده پیجانی ولی وی چه دا مرا گرمه ده کنا خوراج دنا پیرتا کوی کنا ده سر خود وقتیری گرونه دو کنا شام ویلی کنا او دا معاویه صاحب چه دا دا صح غریب دا ده غریبه ده وجنه کلا دا سی چه وقتیری ده نور سر وشی کنا غریب درد کنا معاویه ابن ابی سفیان صاحب کنا بیا مو مشوره داستو چه کم ده کنا چه د اسامه ابن زید سره نکاح وکړه بس د رسول مبارک مشوره مې ومن له اسامه ابن زید سره مې نکاح وکړلو الله پاک مت دس برکات وجولو په اسامه ابن زید شه چې نه راشزونه وی چې په مو باندې رش کړلو کنه ته زورې دی کنه نه راشزونه مو تا کنه راي داس برکات درته شو چولو دا کیسه د فاطمه بنت قیس سوچ کې په دې کیسه شه دا ټکر غلا ده چې لیس لکه السکنا والنفقه کنه ایتو ده پر سکنا و نفقا دا نشتا ٹھیک شوا دا کسا ده فاطمه بنت قیس تو بیا په دغه دی چې کسې دا کیسه دو چې دا شده ته چې کله مثلا تعلق ورکړ شي یا مړ ځنه مړ شي کنه خو عیدت خو تیروي کنه شام بیا دا معتدا اې دې دې پر سکنا و نه فکاشتا کنه شته سوچ کیدا دا معتدا کسې درې قسم دي یوا هغه شزه دو چې دو مثلا کنا حامله وي حامله وي چې کیم ده کنا او هغه عیدت تروي چې کیم ده یا تلو کنا یا د مړې مړ شي دې دې وجنه کنا حامله شزه دو یوا بلا هغه شزه دو مثلا چې طلاق ورکړه شوی خو رجعي طلاق ورکړه شوی د رجعي طلاق نه دو عیدت تروي کنا شام او درېما هغه شدا دو چې دیتا بیان تعلق ورکړه شو یا یو یا دوا یا درې کنا ا دیتا مبتوتا ویل شي کنا مبتوتا بیا کسې چې د رجعی طلاق نه عیدت تر وی کنا هغه د پر ټول ائمه په دې باندې اتفاق تا چې د پر سکنایاستا او د پر نفقایاستا یو حمله شدا چې تا تعلق ورکړي شي یا مړزنه وفات شي حمله حمله شدا چې هغه ته تعلق ورکړي شي کنا تعلق اې دې دې پر په ټول هي ما په دې باندې اتفاق څه چې دې دې پر عیدت یاشتا نه سوکناشتا ور پر او نه فقاشتا ور پر کنه ټول په دې باندې اتفاق ده خدا مبتو تا چه دو کنا چه دا بین طلاق کر کرا شووی کنا او حملا نوی کنا حملا نوی خلی وی تشوی کنا او بین طلاق یو یا دوای دری ور کری شوی وی کنا دا معتد دا مبتو تاوی تاوی لشی ولنا فکاشت جه کم ده کنه ده ده پرا او دلیل ده نسی پا دیغه کساد ده فاطمه بنت قیس بنده چه ده تا رسول برک سویلی دی چه لیس لکی السکن والنفق کنا پا دیغه کساد فاطمه بنت قیس بنده ده دلیل نسی کنه شا او دا وقت تاوا درې تلو کینا ور کړی شي کنه اې دغه ته ډیر عادت کرا ولو اې دې ته رسول برکو فرمیل چې لیس لک السکن والنفقه وقوله تعالی واتقوا الله ربکم ودرری تو سید رب خپلنا لا تخرجوهن من بیوتهن ماو بسی تو سید ایلرا من بیوتهن دیغه کره دی دینا کرینا دی دی کیم دی آغا کرینا او چه ده عدت نا مخصا دو ده مر سر پشه سیدا کنا آده ده کرینا دی کنا اینا ماو بو سیم الى قوله ترده کول بره یا خو ده کرنا او بوسه ده حد ده پرا کنا و یا ده رجم ده پرا او زنا وی چه فاحشا مبینه دینا زبان در عزیزن مراد دو کنا چه کچره مثلا دو زبان در آزی و او مثلا شاخدا جګړه کړلې په دې کېر شه د نه رسونه سره او د خلک سره جګړه کړې او خلک زنه غراب شو کنه د دا فاحشه مبینه وی چې دا فاحشه مبینه په شروع شي بیا ټیک تو یستا شي سکنه الا یتینا بفاحشه مبینه لا تخرجوهن من بيوتهن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم كنا دا خپل واس مطابق یعنی په دې سره د سکنا ذکر شته او په دې سره د نفقې ذکر چې کیم نه کنه نشته د حمله سره د نفقې ذکر شته په خوا خوا ته ټول مری کنه شته خو د حمله نه په سوا د بل سره په دې سره د نفقې ذکر چې کیم نه کنه نشته دیو جن دی چې سکنا شته او نفقه دا نشته وربره بیا لایره په دې ده دی چې اې دې حدیث نه نفی ده نه فقیر مالی بیری که نر مالی بیری په نفی ده نه فقیر شه په دې غیر کی صاحب فاطمه بنت قیس باندې دی دلیل نسی کنه شا چې دینه نفقات دی ده نفی شوی ده کنه ده نفی کنه شا او په دې شو اسو کنا چې نفی شوی ده هغه ته دی ادبار ذکر ور کوي چې هغه دل آیات وغلا د آیات چې کیم نه کنه سو کنا خدای پاک ور کړی ده کنه بیا ویل دې هغه خبره واحد دی وجنه چې کیم نه کنه دا وی نسخه ده کتاب اللہ نشی رو وصفی کانا چه ده اغل وجنا میز کتاب اللہ تخی کی دا وجه کم ده کانا منصوص کی ده اغل خبر واحد ده وجنا کتاب اللہ وی چه سکنا استاور پرا والی فاطمہ بن ده قیز پا کسا سے دارو غلی دی چه سکنا نشتاور پرا کانا بیا امیر ده قرآن شریف آیات ده خبر واحد ده وجنا نشی پرشوائی کانا ایده وجنا لیس لک سکنا دا جوز دا غدی پر عیسی د دې ته اعتبار نه ور کوي د آیات په وجه نه کنه او خپل جوز یې سره کنه چې نفقه ولا جوز دا اوی معتبر کړل چې نفقه نشته د معتبر پر کنه معتبر کړل ځکه چې هغه د آیات سره اس معارضه او مقابله چې کیم نه کنه نشته حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جے کم نہ کنا اغنا دا اثر یا رو غلا دا مرفوع حدیث یا جے کم نہ کنا منا رو غلا دا دا فاطمہ بنت قیس دو کنا دا کسا خو دے کریے دو چھ رسول برا کرتا ہوئے نا چھ لیس لکے السکنا والنفق دا خو فاطمہ بنت قیس دا کسا خو کریے دو چھ موتا رسول برا دا فیلی دی کنا شا بیا حضرت عمر صاحب یہی حضرت عمر صاحب چلان دا کتاب الله و سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بقول امرأتن نو بیده میش قرآن و حدیث نشی پر شوی پا سباب ده ده قول ده یو شده سره چه ده فاطمه بنت قیس تو کنا ایده قول پا سباب سره میش قرآن و حدیث نشی پر شوی لا ندری حافظت او نصیت میش تا ده پتا نرسا چه دیوه ده کساره غز ده کریه یو ده کریه وی کنه ویره وی کنه شده ده او سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولو له السکنا والنفقه مو ده رسول مبارک نه ردلی دی چې ویلی چې دې دې پر نفقات او دې دې پر سکنا یاشتا کنه دایر دا دې میر دې پر سیدا دلیل لا میر دې پر کنه او دارنګه اغا جدای وی چې نشي پر شوی میر دې خدای کتاب او دې رسول مبارک حدیث اې کول دی وسره دې وجنا خدای په کتاب سے چیرې روغلی دی چې دې دې پر چې کیم نه کنه ایتا بیر شمیل لچه نوی حمیل کانا طول ایتا بیر شمیل بکانا ولیل مطلقات اولا مطاون تکا سلا مطاون فیده ورا سولی تا ویلش دالکا سکنا تا بیر شمیل دا دالکا لباس تا بیر شمیل دا دارنگ دارا ایغی چه کم دا کانا نفقه تا بیر شمیل دا کانا دا مطاع تکا کانا دا این دا آیات د قران شریف دا په دې باندې دلالت کوي چې لکه سکناس تاور پر نه فقاس تاور پر بل وی الله پاک فرمایي خدا لکه په سکنا دلالت کو په نفقه باندې دلالت کو ځکه دا سکنا دا یو ملی حق تا کنه ملی حق تا کنه دا رنګه د نفقه دا یو ملی حق تا کنه به چې یو ملی حق دا باندې غه کلا او مړو باندې واجب دی بل ملی حق میږي چې باندې مړو باندې واجب دی وا خدا دویم دا چې باندې غا یا خدا ولې چې ولات دوار روحنا ضرر مه ورکړی یا دغه سزونه ته چا تعلقی نه مې ورکړی دی عیدت ته راوي بیا ضرر لکه په دې سره وي تر چې څوک نه نه کې ور ضرر په دې سره وي تر چې نه فقانه ور کوي که په دې سره ضرر نه تر او دا رنګ په دې کې یو څه بل دی چې له تو زیق علیهن چې تنګیر ولې تو څه بدای باندې او تنګیر لکه په دې سره په مندر دی چې څوک نه نه کې ور تنګیر په دې سره په مندر دی چې نه فقانه کې ور د عام مسلمانانو لپاره په عام مسلمانانو باندې قضینا فقا واجب ده کنه بیت المال نه فقا ور کوي د عام مسلمانانو له مول نه کنه شام دا رنګه د صدا د عیدت په وخت د بکر سے محبوس ہے د مړه د پر ده دا مړه حق ته باندې چې دوه عیدت ته راوي کنه دا مړه د پر محبوس ده چې مړه د پر محبوس شولا په هغه مړه باندې لا فقا چې دا په باندې لازمه ده کنه دا نه دی آیات نه په دې سروره طریقې سره چې کیمنه کنه نه فقا دار ملي میږي او بهر حالا دائم دا کسا بلکل صحیح دا چه حضرت عمر صحیوی چه لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا میر ده خدای کتاب و حدیث ده رسول مبرک نشی برشوائی دیگه قول ده یو شده ده وجنا چه پاتا نشتا چه دیوی کسایو ده کریوی کده نبینا وی کنا ایده وجنا سمیت رسول اللہ سلم یقولو لها سکنا والنفقا ایده ده پر سکنا دو و ایده ده پر نفقا یادو کنا شم اولا فاطمه بنت قیس دې بول شو کو سکنا نفی دو کنه نه نفی ها بیا دا کیسه سرنګ امام بخاری صاحب وروړي کنه سرنګ دې کیسه ته سرا کو حالانکه دا خو دلالت کو په نفی دې سکنا بول نه کنه تا خدا امام بخاری صاحب د کیسه د فاطمه بنت قیس په ترجمه الباب شه چرو وړي نو دا د رد پر وروړي نو کنه چې په دې باندې رد کو کنه عورت په جاسره په بنده کو دا عورت چې د حضرت عائشه ولا حدیث چې د کیمر روان ده په سره رات په بنده کو کنه چې دانه د دې ولا کیسه حضرت عائشه رات کړی دو اې دی وجنا دیکا سکنانه چې کړی دو هو دی ولا کیسه مر دو دو کنه حضرت عائشه رات کړی دو د رات په پر اوري اچھا او کته یا هغه بکرا شریف چې کیمر غلې دي چې اولاد الاحمال اجلهن یدوان حملهن او حالانکه توساوی ای چه معتدد رجیتا رو که چه ویغه نفکالت امادو کنا بیا چه ای پا حق چه مفهوم مخالف ندا معتبر بیوی چه دا معتدا مبتتا چه دو ایده پا حق چه مفهوم مخالف ایده آیات ندا معتبر مفهوم مخالف نویشتی کم دا کنا اعتبار ندر کبی کنا شم اچھا جی وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار سوچ کئی دا کنا یحیی ابن سعید دا حدیث چه نکل کئی ده قاسم ابن محمد نار نکل کئی و ده سلیمان ابن یسار نار نکل کئی دوائی سزونی دی یو قاسم یو سلیمان دوا دی اورس کی ادیه ده پا حدیث چه مخالفت تلش کی کنا انہو سمعاهما ادیه ده یحیی ابن سعید اروزلی دی هما ده دوی سره یو سزونی نا یذکرانه چه ده دوا سره چه کم ده ذکر کئی دا خبره چه انہ یحیی ابن سعید ابن العاص چه یحیی ابن سعید ابن العاص طلقا بنت عبد الرحمن ابن الحکم طلقی ورکو لیر ده عبد الرحمن ابن الحکم تا کنا ده عبد الرحمن ابن الحکم ده وریر و ده مروان ابن الحکم مروان سره کنا مشهور خلیفہ چا تر شوا ده کنا ابی حجاج ابن یوسف خلیفہ کنا یحیی ابن سعید ابن العاص طلقی ورکو لیر ده عبد الرحمن ابن الحکم تا او دا لیر د عبدالرحمن وا او د مروان ابن الحکم اوریرا وا سوچ کئی کنا بیا چې کله تعلق پر کړو بیا د عبدالرحمن سره د فلوری دا ور ولا کېدل مړه د کیرنا بیتا کنا شا بیتا خپل کیرتا کنا شا نو بیا دې عیدت یې مړه په کې شنه کړو تیرا فانتقلها عبدالرحمن بیا منتقل کړل اې د غلیر لرا عبدالرحمن کنا خپل کیرتا حضرت عائشہ دې ته خبر شول کنه چې دغه چې کیم دا یحیی ابن سعید تعلق ور کړل او عزت کې دغه په کې شه نه دا تر کړه او دې ته وینا چې کیم دا کنه خپل خپل کېر تا وینا به تا کنه شه حالانکه سکنا هو لازم له کنه مړ په کې شه عزت خو تیر وی او دې مړ په کې شه عزت نه کړو تیر وینا به تا فارسلت عائشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها اطلاع ورول حضرت عائشه عائشه چې ام المؤمنین دو دیت لاور ولازلا پا طرف دی مروان ابن الحکم دا ترین ہوئے دی جلکی اترا ایغا تا ایت لاور ولازلا وهو امیر المدینه تی و دا پا دی وقت امیر دی مدینه منوره و کنا مدینه منوره بند دا امیر و هر تا ایسی دا ایت لاور ولازلا دی ترتا چه اتق اللہ دی خدای نو ویرده ورددها الى بیتها اور وفاس کنو رلا نوررا دې سلو زرو پس که لا بیته کیر دې دې ته چا میړه سره په شې صدا کیم کیر شې کنه هغه کیر تر واپس کې چې عزت هغه دې شې تیر قال مروان فی حدیث سلیمان نا قال مروان دول قال مروان مروان وتا ہوئے سے وتا ہوئے فی حدیث سلیمان په حدیث دې د سلیمان شه د پوس دویام قصد دې غا یحیی بن سعید دویام استوس کنا په حدیث د سلیمان شه داستی چان عبد الرحمن ابن الحکم غلبنی قال مروان ان عبد الرحمن ابن الحکم غلبنی مروان وتا اول حضرت عائشہ تا چې دا مو ورسده چې عبد الرحمن ابن الحکم دا غلبنی دای زروار د مو باندې کنا امو کیسا چیرې مری کزوی تا او یا د مو کیسا نه مری دای په منا سر زرا د زروار د غلب نه لای په مو باندې کنا سا نه زو په باندې رو بس کوي کنا سا سوچ بنا کنا دار سلیمان په حدیث سے داستی کسے وقال القاسم ابن محمد ابل صدا کنا قاسم ابن محمد اے دا سویلی دی چه مروان میں تو ویلا چه او ما بلغ کے شان و فاطمہ بنت قیس حضرت عیشی تو ویلا چه او ما بلغ کے آیا نبی رسید لیو تو تا شان و فاطمہ بنت قیس اکیسا دے فاطمہ بنت قیس مروان ابن حکم میں تو اول حضرت عائشہ تا چاہو بابا لگا کہ آیتو تا نظر سولی شانو فاطمہ تو بنت قیسا کسا دے فاطمہ بنت قیسا قالت حضرت عائشہ تو اولا چه لا یسرک اللہ تذکر حدیث فاطمہ اس ضرر یان در کوي تو تا چې نه کې ذکر تک هغه خبره د فاطمه او د فاطمه بنت قیس خبره څه ده ځکه چې په دې کې ته دې پر هیڅ دلیل نه شته که دلیل ته دې پر واپس بیا نه ذکر کولې ضرر در کوو خو ته دې پر هیڅ دلیل نه شته په دې وجه نه ذکر کولې هیڅ ضرر نه در کوي کنه ویلې او وجه دا چې فاطمه بنت قیس وا کنه شا هغه چې دې مړ دې کنه لوړا وا کنه شا مړ دې کنه چلوړا وا هغه رسول مبارک نه ویته ویلي چې ته دې شریک پکې اومه شریک پکې شته چې کیم نه کنه عزت تیر کا بیا ته وی جنا ته کې شه ماته راوالي ول مون ډېر وی د عبد الله ابن مکتوم په کې شه ته د تر کر رسول برکت ویلی ویلې وته ویلی وی اې دې وجه نه وته ویلی وی دوه وجه چې په حدیث شر دی می کنه یو وجه دار دی می چې هغه کېر دا سوچ چې ډېر خوشی تشي زئی شو د مړ کېریه کنه شه په خوشی تشي زئی شو د مړ کېریه بیا ولې چې خطر ده تا کنه شه خطر وره شرط ده وچه سر رکدل وی اغا ده مو ده ورده پا حق سر اغا سر موجود ده دعا و میڑا جه کم ده سر رتیری پا ده کیر شکانا شا ایده وجه را پلور ده بولی پلور کرده ایده تیر کو کانا ده ایده کی سر ده فقال مروان مروان به تو ویلا ان کان بکه دا بکه سے دا په معنا د عندکه سره دا سوچ کیا بکه په معنا د عندکه سره دا دا بلا کس وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه چه قسم دا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال فرد عائشة ولدي ما لفاطمة صدر شوی دی دی فاطمه بنت قیسا الا تتق الله انا تو نم یری دی خدای پاک نا یا الله تتق الله تو بل نم یری دی خدای پاک نا کنا نو بیا دی پتہ دی سے داری هر دا ایسا کس کوي دا چې فی قولها پر کیسا خپل شه دو د خدای نه نبی لري دي چې دا دو دا کیسا کو جلا سکنا ولا نفقتا لا سکنا ولا نفقتا چې رسول مبارک مت ویلي چې تو دې پر لا سکنا ولا نفقتا دا کیسا چې دا دو کو په دې کیسا شه دو د خدای نه نبی لري دا څنګه دا کیسا دو کو د قران نه مخالفه دو د حدیث نه مخالفه دو دا کیسا دو څنګه دین رد هر دا اشارت کو بنده کو بده کسی بنده کنا اچھا جی وابی قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مالي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه قال عروه بن زبير لعائشه رضي الله تعالى عنها اول عروه بن زبير دا خریه صدا کنا حضرت عائشه تا الم ترى الى فلانه بنت الى فلانه بنت الحكم ایتونه دی ورکتلی په طرف د هغه پلون کې چاغل بسی د چادو د حکم دو لیر د عبدالرحمن ابن الحکم وا کنه سوچ کې دا جل کې هو لیر د عبدالرحمن ابن الحکم وا بلی د عبدالرحمن لیر شو خو د حکم خو بسی شو د هغه لیر نه لو کنه شا اړې وجه نه لای د بنت کو مراد المسی سره ایتونه دی ورکتلی په طرف د هغه چې کیم نه کنه پلون که چال مسیل حکم دو سرنگه طلقها زوجها البته تطلقینا ورکړي وي مړه دې دې ته چې کیم دا هغه البته تا سمره بیان تلوکا فخرجت بیا دو وتل چې کیم نه کنه دې کېر دې مړه نه پلور بیت عبدالرحمن به ولي وا کنه وا به ولي ها دې مړه دې کرنا وتل پلور کرایا دې تیر کړلو فقال حضرت عائشہ تو ویلا اې دې اورواتا بئس ما صنعت دیر آباد دو آغا چار چده کیم چار کریه دو چه مڑه ده کرنا وطلیه دو و ده پلور پا کرشه جه کیم ده کن عیدت سرک سر کرده فقال بیا ده عرواب دو چه علم تسمعی فی قول فاطمه آیتوار وزل ندی کری ده قول ده فاطمه ولا فاطمه والخبره بیا ندریو ده دی نویه ده چه فاطمه بیا ای کرا چه رسول مبرک متوابل چه لیس لکی السکن والنفقه کنا یا رسول مبارک چې دوی چې رسول مبارک متویل دي کنه چې لیس لک السکن والنفق سکنا زکه چې کیم نه کنه دینا نه فیک له سکنا چې دوی چې کیم نه یا خدا سو مثلا چې اخر یې په خوشی تشیزې شو کنه او خوشی ته سی زی شه و کیر کنه آغا دی شه ده ده پرا استاگا نشوا کنه شدور و خطراوا پیغ دی شه ده ده پرا او یا زنوی چه زبان دراز یو کنه گزرای جه کم ده کنه نو سر شولا کنه ده اغه قبیله سر کنه بیا الا یتینا بفاحشه مبینه شتا کنه شتا ایده وجه نه رسولم برکته ای چه تو ده پر ده میڑو پکر شو استاگا نشتا کنه تو یا ده ام شریک پکر شو دراوه یا ده عبدالله ابن ام مکتوم پکر شو کنه سکنا ده کنه شو و نفقای ده کنه شو کنه نفقای بیا تر دې ته ویلې چې دې ته خجیرا ورکه او دې ته یربشا ورکه د چا کله دې ته ملاو شول دې هغه نفقه لشکی وګڼله چې لشکی وګڼله رسول مبارک ته شکایت وکړ چې دا نفقه خو دې مو لشکی دو بیا رسول مبارک ته ته وویل چې لیس لک السکن والنفقه دا دې نه نفقه چې دا نه دې کړی دو دا چې تای چې دې غوښته آی نه دې کړی دو زیاد سره ودا کو شاخ شولانګ ور سره کو چې کیم نه کنه شا د اهل دغه مړ سره کنه به فاحشتن یا چې کیم نه کنه دو ور زهروی په اهل دې باندې به فاحشتن فاحشه سمنا گاډه وړه خبره کنه اب من ور زهروی بیا دې دې وجه نه چې کیم نه کړه هې بېړه په کې څه سکنه دې دې پرستا کا نشتا وی چې نشتا انتقال بیا وته راو ده دې عذر دې وجه نه دا خو عذر نه کړه شه دې عذر دې وجه نه انتقال دې مسکن دې غزوی نه په طرف دې غیر مسکن غو دې زوجه دا بیا وته راو ده کړه دا جزاء مقدره ور سره کشر دې اچھا جی بیا دا دې چې د کیم مثلا ورسته حدیث شریف دا کنه شام په دغه سه ادا دې چې کته دوی کې سه وشوي یو خوف علی هذا په دې باندې چې ډور شي کنه چې چیرې وي چې کیم نه کنه او سیک ورنه راځي کنه شا او بل خوف من هذا چې دې نه ډور شي چې یاره کبیره ته zarar ورته زیاده سره بعد رات ویل شاخ شولانګ سپکه ګیله کو ور سره کنه یو خوف علی هذا او بل خوف من هذا کنه شا بیا دا چې د کیم حدیث یو غلا ده دینه دا خو ثابت دي کنه چې خوف علی حاجه کنه بیا ټیک ته مړه مسکن چې کیم نه کنه پرشوي شي بلکې شدو چې کیم نه کنه عیدت ته راوي شي خدا خوف ان حاجه وی چې دینه ډور وی اې دې دی واجه نه مړه مسکن ته شوي شي کنه دې پرشوي اې دې ثابت اوله به پر امام بخاری صاحب چې کیم نه کنه حدیث ته دا وروړه اگر کا حدیث دا خاله د پسند باندې نه دی پیرا کنه ځکه آ نه دی وروړي دا مسله قیاسن ثابت کړی چه کلا خوف والا یه حاوی بنده میڑم مسکن پر شوائی شی ده چه خوف من حاوی دا یو عذر دا ده ده واجنا ده میڑم مسکن چه کم ده کنا دا پر شوائی شی چه میڑم پر کر شهدت نکو تر بل چر شهدت تر کدا که اصلا ده مسئلہ سویتا کرید وابي قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انكر ذلك على فاطمه انکار وکړو چې کیم ده کنه کنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انکار وکړو ذالک دې خبره په فاطمه بی بی باندې کنا فاطمه بنت قیس و کنا هغه چې د کیمه کیسه کړی او په باندې انکار یې وکړو شا دا دې شفه دې دې پر کیسه راغله خو کسي وزاد ابن ابي زناد دې غنا ترجمه الباب نه ده ثابت خدا ورسته زیادت کې ور سره ولاګره کسره ده وزاد ابن ابي الزناد او دې تای کړه ابن ابي الزناد د شام را شام یې نقل کوي انا بيد اوروانا چې عابت عائشه تو اشد العيب عيب لګولو حضرت عائشه په فاطمه بنت قیس باندې صح عيب کنا چې دا دو دا کثار نقل کوي چې رسول مبارک متولی دی او چې لای سره کې السکنا والنفقه کنا صح عيب په باندې ولا غولو کنا وقالت او حضرت عائشہ دا ویل چې ان فاطمه ته کانت فی مکان وحشن فاطمه واجی کیم نه کنه ته غزی خوشی ته شیشه خلی زی و بالکل خوشا ته شزی و فخیف علی ناحیتها کنا بیا ډور وکړ شو علی ناحیتها دمنا چې پیغه چې کیم دا ذات ته دی باندې پیغه نفس دې دی باندې چې کیم دا کنه ډور وکړ شو چې څه کو نه راځي پر دې سړی کنه دا دې چې کیم دا بیا دی وجنا فلذالک ارخص له النبی صلی الله علیه وسلم ای دی وجنا اجازه ورکړه د رسول مبارک چې ته دې له ام شریک د عبد الله ابن مکتوم ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ کې شهادت تیر کا کنه دین الاول کسا ثبت شو چه اذا خوشیا علی فی مسکن زوجها ان یقتحم علیها ایدین وجه ده میرو مسکن پر شوائی سی کنا دا ثبت شو خدا بلا کسا ایدین نسو ثبت دا قیاسن امام بخاری صاحب ثبت ذکا چه کلا خوف آرائی حاوی ولی مسکن پرشوائی چه خوف من حاوی دا یو عذر دا دیده و جنا مسکن دا میڑا چه کم نکنا پرشوائی شی باب قول اللہ دا باب دا بیان دا دیکھ کل دا اللہ پکلوئی شی چه ولا یحل لهن و ندر و ایده شزونه دا پر ایکتمنا چه دا غری و سوتی ما اغا شای غرا و سوتی ما اغا شای خلق اللہ فی ارحامهن چا پیدو کلا دا خدای پک پر حمیل دیشتی چا سشای دا چه حیز دا یا حمل ده کنه دا بغل یوی را پټوی وی نه بلکه وشای وی جواب ته کیم نه کنه سو جواب وشای کنه ځکه چې دا دې څنګه امارت ده امارت سره خیانت نه کو امارت پټوی نه چې کیم نه کنه بلکه صفای وشای چې مو ته حیز شری ده یا نه ده شری سی مه حیز یا نه سی حیز دې سره ډېر احکام ته لري کنه یا به حمل شتا یا به حمل نشتا بیا دې سره عیدت تړلا دا نه پکې خرچه ور سره تړلې دي کنه دا ولو پټوي نه کنه صدا جواب ته کیم نه کنه دوه شای او په دې ته دې کول معتبر یاد ځکه چې خدای پاک چې ویای چې دا نه دی راو چې پټی کو خو بیا دې کول په دې معتبر وي هو کله کول په دې معتبر وي نه بیا ویل دا ته وی چې نه دی راو چې پټوي کنه شا روز نه نه کنه اې دې وجه نه دې کول په دې معتبر ده کنه وبه قال حدثنا دار رسول برك كلا حج تلو شو په لسم کل ده هجرت بند حجت الوداد بیا جه کلا حج مناسک که پیرا کرل بیا صفیه بی بی رضی اللہ تعالی عنها آغا چه کم ده کنه ده اخفل خیمه پا در روزه شوی لوڑا و سخت غم جنوی لوڑا و بیا رسول مرک چه کلا پروغلو ده اولی دلا پاتا ویتا ولا که دلا چه حیز لتا شری ده کنه ایده ده حیعتنا ایده ده غم جنوی نا رسول مرک ده پاتا ولا که دلا چه حیز لتا شری ده داینه دې نظر باندې مسله چې دې کول معتبر ده کنه دې صد کول په دې سه معتبر ده کنه جواب ته و شای چې متحی شریدا یا نه ده شری کنه رسول برک چې دا غمجان شو ویل غمجان شو اې دې دې وجنا چې دې په زبانه حال سره دا خبره کړه چې متحی شریدا کنه اې دې وجنا رسول برک دې حی معتبر کو دې چې دا ولې میږي سور کړی کنه صاحب سوچ مې دا کړه خو بیا دې کله چې وته اول چې دا طواف زیارت مې کړه دا ته چې ما باز بیا نه یې سور کنه حیزه ته شریف هو نه یې سور کنه درې مې وځه کجه په حیزو کښه باندې طواف ودا نشته کنه شه وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت هر دا شی ویل چې لما اراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ايان فرا سوته چې لداو کړ رسول الله برک کوچ کړل تا د مکه نه نه راتلو مدینه منوره ته حج مناسک کې پیرا کړل اذن صفیه علی باب خیاب خیائها خبائها اجلت صفیه بی بی ولولا وا په هغه دروازه د خیمه خپل باندې کایبتن غمجنا غمجنا ولولا وا کنه د خپل خیمه په دروازه باندې بیا په زبانه حال سره لکه د دا کی سره سولم برکت وکړه چې زه حیز نو کایا او دا د زبانه حال کی سره سولم برکت معتبر کړلو او ځکه چې ثواب زیارت ته چنوي کړه خو خامخا کې اته به تم کې دی او چې ته تم کې دی خو میر والے سره تم کې دی کنه خو یو په سره ده نه کا کونته افست یوم النهر ایا وته چې طواف افاظه طواف افاظه ته ول شي طواف زیارت ته ول شي فرضي طواف ته ول شي کنه طواف افاظه دې کړه ور ستري پورز باندې کنه نه کړه د حیز مخت قال دیوته چې نام ایا هم کړه قال رسول برکت او چې شکر دوی سره دا مثلا چې تعلق ورکړل شي کنه بیا کلا کلا رجی تعلق کې ورکړل وي او کلا کلا چې کیم دا بیان تعلق کې ورکړل وي کنه کلا بیا یو یا دوا ورکړل وي کلا درې ورکړل وي کنه شام کدرې ورکړل وي بیا خو چې کیم دا رجوع نشي وته کړای تر څه بل چې بل مل سره نکاح نه وکړه کنه خو کجره مثلا یو یا دوا ورکړي بیا یا رجی تعلق کې نه ورکړي وي یا بیان ورکړي وي کنه کچره رجیت ولو کی ورکړه وی کنه هغه په عزت شینه نه رجوع ته کړای شي په قول سره کړای شي په پیر سره کړای شي میر مذهب دا چې کنیات ته رجوع ته کړه وی کنه یو ته کړای شي جما ور سره وکړه کنه ها بس یقین دا کنه رجوع صحیح شو لا کنه او که بیان تلو کی ورکړه وی بیا تجدید د نکاح وکړه کنه تجدید د نکاح ها چې کیم نه کنه په دې سره رجوع چې کیم نه کنه دا غشیوه تا کنه سر اچھا جی وبعولتهن حق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة وسرنگ بدغا سړای میړه رجوع کو شده ته اذا طلقها واحده او سنتين سوادي چې تړو پر کو دیتا یو یا دوا کنه شان دا تعلقینا چې ورکو کړه جی تعلق یو په قول سره رجوع کړی شي په فعل سره چې جماع دو په سره رجوع کړی شي او کنیا چې رجوع ته کړه وی کنه یو ته کړه دا رجوع صحیح دو او کبه ان تعلق ورکړی دی تجدید د عکس کو تجدید د نکاح کو کنه وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يونس عن الحسن قال حسن بصری سے بلی دی کہ زوج معقلنا اخته ور پر نکاح کړه معقل سے خیر خپل ته یو سړی تا خیر خپل یو سړی ته ور پر نکاح کړه فطلقها تطليقا اغه مړ طلاق ور کړ دیتا طلاق کنا شادا یو سند ها قال وحدثني محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعید عن قتادتا قال قتادا سیولی چه حدثنا الحسن دا حدیث میرتا بیان کرا حسن بصری سیب چه انا ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کانت اختو ہو واخر ده ده تحت رجل لون ده دیو سری نکنه دیو سری پر نکاح شوا فطلقها ایده طلق ورکلو دیت ثم خلع الها دینا ورسته چه کم ده گوشه ده ده سرائی ده دینا فقال دا اول چې خلا عن هدای کو شو وای دینا وهو يقدر عليه حال چې دای قدر او پر جو کړل سره دیتا ثم يكتب هدنا ورته چې دای پیغام دې نکاح ور کوي دیتا نه ور پر نکاح کوم فحال بينه وبينها حيل شدا ماکل صاحب پلمان دې دغه میړه چې او پلمان دې دغه سوده ته بیا نکاح نه ورته شولا کنه یې دې میړه دا تا به چې بیا په نکاح کړیو اې دې خیر یې دا تا به چې بیا مې چې سره نکاح کړاوه خو یې لورې یې نه پرشولای دی تا کنه بیا دې اورس دې چې کیم د فانزل الله اور نزل پر الله پاک د آیات چې وایذا طلقتم النساء سواه دې چې کیم نه چې تعلق کینا ور کی دوسه شزونه تا فبلغنا اجلهن ورته دې دې چې کیم نه کنه اغنه ته خپل ته من عدت کې تیر شي کنه بیا ال بیا کچره دغه مړه خوشوي وې دې صدا خوشوي نه کا سره خدا بیا پریش دا خیرات کنا چه باس چه خدای بیئی کنا شا خیرات می پریشو او واستراد علی امر الله هر وفات شو دای اغه امر ده خدای پاک تا او بیوانو ساشو وان قادر او غلی دی کنا چه دای منقاد شو اغه امر ده خدای پاک تا کنا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امراته عبد الله بن عمر سے تو چتلو کی ورکڑا وشد اخفل دا وهي حائز تطليقة واحدة فامره رسول الله سلام ده حیث په حالات سے تعلق ورکړو فامره رسول الله سلام ان یراجعها چې دای رجوع کو دیتا سم یوم سے کہا دین اور سے دای تام کو د شذ د زون سره حتا تطورا چې طهر یې تیر شي ثم تحیز دین اور سے حیز ور شي دیتا عین لو پنر ذکر د حیز تن اخرى بل حیز ثم يوم هلو حیدنا اور سے بیا غلا نہ کو دلر حتا تطورا من حیز ته حتا کې چې دو پوکا شي د حیز خپل نه طهر پروت فاذا اراد ان يطلق ازواجه چه رداو کده طلاق ور کوله ده فل يطلق ايت ده تو شرعي طلاق ور کوده تا حين تطهرا سواده چه دو مثلا فوق شمن قبل ان يجامعها په مقصد جماع کړل ده دنا دې سره په تو هرش فتلك العده التي دين داغا اغا عدتا امر الله ان يطلق لها اج امر کا لخدای پک پدې باندې چې طلاق ته ور کوي میړه لها دې عدت پر کنا خدای پک پدې باندې امر کړل کچره وته چې ته تعلق کینه ورکړي د شه د دریا فقط حرمت علیک په تحقیق سره حرمه شدو په دوه نه یعنی حتی تن کې حزوجن غیرک حتی کې چې دو نکاح کو د غیر بل مړ سره کنه وذال فی غیره او دې دای کله په حدیث غیر د کوتیبانا د کوتیبانا غیر نه را کسونی چې نقل کوي د لیسنا قال حدثني نافع قال ابن عمر دا تکاور سره دې کړه چې لو طلقتا مرتن او مرتین کچره تو مثلا طلاق ورکړه و یو ور یا دوا ورا بیا وای ته د پر د رجوع حق د رجوع حق ته د پر و زکا چې فین نبی صلی الله علیه وسلم امرنی به حاضر رسول برک مت چې کیم نه کنه په دې باندې امر کړه او کنه مو ته روک ور کړه او بیا رسول برک رجوع امر ورته کړه او تا کا یو یا دواره جیته لو کینه ور کړی و کنه بیا د رجوع حق ته و کنه خدای دې ور کړی دی قال یونس ابن جبیر سے ویلی چه سالت ابن عمر مو پشتنا وکړه د عبد الله ابن عمر صاحب نه فقال اې دې مبارک شه کنه چې یو سړی چې سره ته تعلق ورکو او دو حیز نو کوي دا اې دې څه حکم دا کنه شا یو سړی چې سره ته تعلق ورکو او دو حیز نو کوي کنه اې دې څه حکم دا بیا ورو جوه تا کو کنه وې تا فقال بی عبدالله ابن عمر صاحب ارتویلا چه دا خدا سو چه طلق ابن عمر امرته هو طلق ورکڑو ابن عمر زون ویتا وشای نوانه مو طلق ورکڑو شده اخبر دا حال چه دو حیزنو کوا بیا پلور میں جرمن خبر شو عمر صاحب فسالا عمر و النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشتنا ردو کرا عمر صاحب دے رسولوں برکنا فامره بیا رسول برک امر و کردتا بدے بند ان یراجع حاج عبداللہ بن عمر صاحب دے رجوع کو جے کیم دا کنا ایدے شو دیتا یونس ابن جبیر یی چې موه ته ویل د عبد الله ابن عمر ته چې فتعتد به فتعتد به تلک تطلیقته بیا تا ایسو بوی داگا تلوک کلا حید پا حالات سلی کیم برکرد دا تلوکا با تلوکا ایسو بوی کنه ایسو بوی قال عبدالله ابن عمر صاحب ارتوی چه رائی تا بده میں خبر کا این عجزا کچر عجز شو دا عبدالله ابن عمر ده رجوع کرلنا رجوع نویتا وکرلا تحد دا ده احداد ندا احداد ویلشی ترک ده زینت تا کنا شا ترک ده داول تا چه مثلا جه کم ده کنا زینت او داول وی چه زون منو جوڑا وی کنا شا او ایده تا سوگ منو کول ویلشی کنا اظهار ده غم جنه کنا شا دا چې کله مثلا بل سړی مړ شي کنه وریر وی یا فلور وی یا سیک وی چې کیم نه کنه چې مړ شي په درې ورځې نه یو تای احداد نه دراو کنه شه ادره ورده پره ترک ده زینت و ادره ورده پره اظهار ده غم داره او ده کنه پا دینا زیتای نره نداره او البته مړه چې مرشي کنه مړه ده شوه بیا شوه پرا ترک دې زینت دا سمرا پره دا سلویر میشته لاس پر دې کنه سلویر میشته لاس پر دې پر ترک دې زینت تا او سوګ به مناو کوي کنه اظهار به هم جنوري وی چې کیم نه کنه کو نه وی چې سره نکاح کو نه وی زون جوړوي کنه شپ او بالغ نه دو چه مړه زنه مرش ای دوا مثلا دا احداد وکو کنه وکو کنه شا امام زوری سوی چه دوا احداد کو کنه ترک دی زینت وکو زکا چه ایدوب خو بده بنده لازم ده ایدوب خو تراوی ایده و جنا احداد یا بده بنده لازم ده کنه و امام بخاری صحبه ده غار آیا دو کنه ده دولا تعلیق چه ده روری ده ده غیر پر روری چه ده ده غار آیا دو او دمیر ده احلاوی مذہب دالا چه نا ٹیک تو ایدوب شتابو بنده هو په دې باندې احداث نشته ترک دې دینت په دې باندې رته ځکه چې په حدیث یې شی امراتون ټکر وغلا دا امراتون بلغه ته ویل شي کنه سا ورا باندې چې کیم نه کنه دا احداث دا نشته به باندې وقال الزهري رحمه الله لا ارى زه خیال نه کوي دې ان تقرب السبیتو نوی نه زجایز ان تقرب السبیتو چې ور نږدې شي هغه وړي کې جلکې هغه وړي کې جلکې المتوفى عنها شوفت کلا شوی مړ دې دینا وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع سوچ کې دا وتا حميد بن نافع دا حدیث نقل نقل کوي د زینب بنت ابي سلمانا زینب دا لیر دو د ابو سلمہ ولکه د ابو سلمہ لیر دو د ام سلمہ یا لیر دو او دا زینب د رسول مبارک ربیبا او سوچ کی کنه دا چې ام سلمہ خو رسول مبارک باندې کا کړی و کنه شا دا د رسول مبارک ربیبا و زینب بنت ابي سلمہ ایدینا حمید ابن نافع نقل کوي چې انها اخبرته ایدی زینب خبر ورکړه د هو د حمید ابن نافع ته پتوی بنا خبر ورکړه د هاذه الاحاديث الثلاثه ایدیغه احادیث درې نه خبر ورکړه دا درې احادیث د زینب وی چې متباین کړی دي سوچ کړئ دنه صدره حدیث په تفصیل سره بیانوي سوچ قال زینب زینب بی بی ویلی دی چې دخلت علی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها زبر داخل شو په ام حبیبه باندې چې حبیبی د رسول مبارک وا او د معاویه صاحب خیر و د ابو سفیان لیر وا کنه په دې باندې ور داخل شو کلا هینا توفی ابو حتوت جو وفات کړ شو پلور دې چې ابو سفیان ابن حرب دا ٹھیک شو لور یې وفات شو او سوچ کې پلور بیا درې ورځې په پلور باندې خو غم جن ولا دا کنه په درې ورځې ترک دې زینت ته احداث دا په پلور باندې فدعت ام حبیبه بیتی بن بیارو گوستل ام حبیبه خوش بی فیه صفرتون جی پیش جوڑ ولو خلوقن او غیرو ده خلوق خوش بی و ده خلوق جیر ولو یا ده بلا خوش بی جیر ولو کنا و بار خلق خلوق خوش بی و بلا خوش بی و ده ده رو گوستل فدهنت منه جاریتنا بیا غیر کړل چې کیم ده د ام حبیب منه د هغه خوشبین جاریتن چې کیم ده یوا جینې یوا وړي کې جل کوي وای په خیره کړل بیا بلوسی پر خو خوشبی پوده شو بلوسی پر ثم مست بعارضه حاضر اول چې دې تیر کړل خوشبی او سینا په دغه بغونه خپل باندې په مخ خپل باندې تیر کړل یعنی خوشبی ولاګه ولا کرے ولاګه ولا ثم قالت اذن ورث يا ام حبيب صاحب اول چې والله مده بخدای له وری مالی به تیبه من حاجت نشتا مخور بیت ایست حاجت یا غیر خدای و خبره دو چه انی سمیت رسول اللہ سلم یقول مالی دلی رسول مبارک نچه ویلی چه لا یحلو لی امراتین ویلی امرات کرو غلا لا امرات بلیغ تاویل ندی راو ده شده ده پرا دا سرزا تومنو بالله والیوم الاخر چه ایمان لاری پا اللہ پاک منده ده قیامت مریض منده دا ندی راو ان تحد علا میتین چه دو اظهار ده هم جنیو کو ترک ده زینتو کو پا مڑی منده فوق سلاس لیارت جتای ده دریش پینا الا علی زوجنا مگر په مړه باندې درې شپه نه زیاتای کړی وای مو خو مړه نه لمر شو وای مو خو چې کیم نه پلور مر شو ولا کنه دیو جنا په درې درې نه زیاتای زغار د ام جنې په دبن نه کړم لا تحل ان تحل على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوجين البته په مړه باندې کړی شي اربعه اشهرن و عشرن دا یو حدیث شو په دې سره څلور میاشتې لا سره زلوغه کنه قال زینب دوام بل حدیث ده بنی زینب بی بی ولی چی فدخلت علی زینب بنت جحش زبر ده خیره شو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ونی حین توفی اخوها سواتی جو فتسو اوریر ده ده فدعات بی بیارو قشتل ایده زینب بنت جحش یا خور بی داد رسول مرک بی بیوا فمستت منه بیاده ولا گولا آغا خور بی ثم قالت دیر ورست ایده زینب بی بیوال چا ما خبر در والله بخدای مدال وری مالی بی تیب من حاجت ننستا مخور بی ده حاجت خدا یو خبره ده چې بارو دلی د رسول مبارک نه یقول چې ویلي په منبر باندې چې لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعه اشهر وعشرة دا دویام حدیث دریام کته قال زینب زینب بی بی ویلی چې او سمعت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها مده خپل میر نار ویلی دا رسول مبارک بلا بی بی دو کنه دریمه تقول چې دی ویل چې جاءت امراه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم رغله یو شذ رسول الله برکته فقالت ارض یو یا رسول الله ان ابنتی توفی عنها زوجها امو بچی دو چې وفات شو ده دیره مړه ده ده وقد استقت عینها او په تحقیق سره بیمور شوی دي سترګې ده ده کنه او یا عینها نو سره غلی دو کنه وقد استقت عینها او په تحقیق سره د شکوا کړی نو د سترګې خپل نه کړه د سترګې نه شکوا کو شکوا ویل نه کو ځکه چې سترګې به مورا دو چې به مورا دو افا نکحلها ایا میزا تروای چې د سترګې د دلاره چې رنج په پیره کې کنه دا خو یو ډاول نه کنه دا ډاول فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برکته او فرمایي چې لا نه نه دا ډاول ونه کو مرتين دوا وراوتا ویل یا درې وراوتا ویل کل ذالک یقول هر ور ویتا چې لا نه نه نسترګ ونه تیروي ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دراوت رسول مبارک دا ونه چې انما هي اربعه اشهر و عشرنا بشک چې کیمنا کنه دا عدت تیرې سرور بیاسته والله سرزه دا کنه دی وخت پر ودو چې کیمنا کنه احداث کو زینت داول تکور و نه جوړوي چه یه بوی زون تنور لگوله چه یا مثلا او داسو کو یا غسلو کو ولن بی اصلون سپا کو کنه یه بوی زون تنور لگوله نیکی نوانه پرکوه ویشتون وانه سره جوڑا ول کنه چره اغا نخره وزنه جوڑا شو کنه بلو وزنه جوڑا شو بیا بیا ورستی چه کم نه کنه پده کت کلی شو یو کل دوا بیا چه یو کل و دوا بیا یو کل نه ورستی چه کلا و کل تر شو بیا و یوار دا باوه تر وستلا شو و دا با دا مر زهر وې دې په سرمنو په وجود سره غلي دا یو کول خیرن اولی دی وای نه کنه دا مر جرسیم به خطوبه تو سره غلي چې دا به مړا شو نه کنه او زره وی چې دا باور وته دې خطه وکړه کنه بیا دا دا پاسو اې دې باندې ویل خپل قبول د فرج په باندې ټټلو کنه شاه سوچ مې دا کنه بیا دا باب یې مړ دا کنه شاه غنت پته کې دا مر دې کیم نه کنه جرسیم به سره غلي کنه بیا دیر ورځ کې چې کله وې دا لبا وکړله بیا وې پچا ورکړه کنه شا بیا وې پچا ورکړه چې وې کړه کنه شا بیا وې پچا ترې یلا بیا وله سفر وټه کوله چې با سه د تیر شروع وته چې کیم نه کنه بهار تا کنه شا بیا وې دیر ورځ کې د زون سره سفر کول زون وې جوړه ولا دا انده قامو د جاهلیت واخشه کنه شا رسول مبارک ته یې چې اسمو خدای شه ګړه مې را بنی مانه ایستا چه سلویر می اختلاف سره ده و دا کسی آنستا چه بوه نظر لگوه نی کینا وینا جوڑا وی کانا دا کسی آنستا ہے و داور تا کور ودا که کانا سلویر می اختلاف سره ده کانا شا خدای میرا بنی منی کانا شا گڑا منی کانا شا اچھا جی رسول اللہ کو دا فرمائی کانا چه وقت کانت احلا کننا پا تحقیق سر واوه کانا یوا کاسا دیتو سی جالیت واسه ترمی بالبارت جی وشتل وکل پا پچا بنده و پا پچا بنده وشتل داخل کانا چه وما ترمی بل وما ترمی بل بارد علا راس الحول وما و سنا مراد ده دیتا کی چه ترمی بل بارد علا راس الحول ده سنا مراد ده قال زینب و زینب تاویل چه کانت المرات واوش ده اذا توفی عنها زوجی و سوات جه وفات شو دینا خوانده ده ده حالت حفشنا دوی چه کیم ده کنه وردخیل شو یو تنگ غرات کتی تا ولا بسط سر سیابه هوا غصر دیا بدترین ده جمعه ده زره ورست خیران جمعه ولن تمس طیبا نه ور لګه ولا خوش به یې په وانه ور لګه ولې دې کینه وانه پر کول وشتون وانه سره برابر ول حتی تمر له حسنه حتی کې چې تیر شو دې یو کول ثم تو ته بدابت اندر ورته ور وصلو شل په یو دباب نه چا خارو یا سو یا مرغو یا تفوی فتفتز به وسیا دې به تفسیر فتفتز به یا دې زور ثلا ولو په دې پره کنه شا په بیره کنه په دې غا پره په دې مرغ پره په دې خر پره په دې غا سپره بعد بیا دین اورسته وی چې کیم نه کنه رجوع کړه دې دین اورسته ما شاء اتخی دا وی چې خاصه و د خلبینا او غیره یا د جمعنا یا د غسلنا یا بل مر سره نکاح کړل نه کنه نو بیا سو الا مالک پس دنه وکړه شو د ملک صاحبنا امام ملک صاحبنا چې ما تفتز به سبا مراد د تفتز به کنه نو وی دې دې سمرا قال امام ملک صاحب چې تمسح به